تا ته هر یو شای آسان دی دا دعا میرا تسر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی تا ته هر یو شای آسان دی دا دعا میرا تسر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی لکنی او ادا وتم زړه نه پاکړې لو یا رب زړه پاکړې لو یا رب لکنی او ادا وتم زړه نه پاکړې لو یا رب زړه پاک لرو یا رب پېمان کړو خان په اسلامي منور کې د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی تا ته هر یو شای ساند دا دعا میرا تسر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر نظر سهر کړی چې دلیل باندې مبني وي لکه گو گو ویلري لکه گو گو ویلري چې دلیل باندې مبني وي لکه ګو ګو لري لکه ګو ګو لري مونږ روان پس په لارا د سپېڅلي پیغمبر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی تا ته هر یو شای ساندې دا دعا میرا تا سر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د خوخې تر ونی لاندې بیا د من د یخصوري بیا د من د یخصوري د خوخې تر ونی لاندې بیا د من د یخشوري بیا د من د یخشوري بیا را ټول مکړي او زایمو بیا د مینې پټه غر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی تا ته هر یو شای ساند دا دعا میرا تسر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر زر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر زر زر سحر کړی چې په باندې سترګو ګوري څوک زمنګ دې پاک وطن تا څوک زمنګ دې پاک وطن تا چې په باندې سترګو ګوري څوک زمنګ دې پاک وطن تا څوک زمن دی پاک وطن تا رب سترګې لاندې کړې جهنم د دوی مقر کړې د غفلت تور پیارو کې رب زر زر زر سحر کړې تا ته هر یو شای ساندې دا دعا میرا تسر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی پاک لمنا چې وی هر یو په تقوا باندې روان وي په تقوا باندې روان وي پاک لمنا چې وی هر یو په تقوا باندې روان وي په تقوا باندې روان وي هر پیغله ملالې کړې هر ظلم فاروق مر کړې د غفلت تورو تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی تا ته هر یو شای آسان دی دا دعا میرا تسر کړی د غفلت تورو تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تورو تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی رب غوڅې کړی لاسونه چې کان کنی څوک مونږ ته کاندي چې کنی څوک مونږ ته کاندي رب غوسه کړی لاسونه چې کنی څوک مونږ ته کاندي چې کنی څوک مونږ ته کاندي د سیسې د غلم شاندي لپل مویم خبر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی تا ته هر یو شیا ساندې دا دعا میرا تسر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی شي قام قام سره ملګری د ژوند هر یو لحظه کې د ژوند هر یو لحظه کې شي قام قام سره ملګری د ژوند هر یو لحظه کې د ژوند هر یو لحظه کې نعمتونه پټ کړی برخمن لکو سر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی تا ته هر یو شای ساند دا دعا میرا تسر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی د غفلت تور تیارو کې رب زر تر زر سحر کړی